غدر نؤيها وسمامها شاقت كزعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تسر خيامها وخت وتلی منها د کورنا وغودرا نؤلها وسمامها خالی پاتې شوی دی نالی د دې کور وسمامها ازغی داری ونی د دې کور دغه دا عربو د سقالونو چې دا خیمه به لګولې وي یا کور ساده کور به ځکه چې د ډېر وخت وسیدل نه کول پښتو د وجې نه نو تېر چاپېره به یې نالۍ ویستله او دې کور ته به یې موړې جوړې کړې د دې دپاره چې اوبه په دې کور باندې نه راځي د کاوار وطن دی د اوبه به یې تېستلې نو دې کور ته یا خیمې ته به یې موړه جوړه کړله نو اوبه به تېدسې تللې چې اوبه په دې کور رانشي یو شوله دویمه دا چې بوټي دی چې تېر چاپېرناک د غلو بوټي چې دا انګړ شو څوک پرې راوړي نه زیات به انځرغنې نالې کړی څپېړې انځرغنه پېژنئ چې ناکاره غنه ده چې نه نوځي بدن کې نه حرکت پکې کوي ناکاره غنه ده انځرغنه سومام دقې ته وایي دا به نالې کړې نو تکنس په عربۍ کې ننوتلو ته وایي دخول او ننوتلو ته تکنس وایي او قطن په عربۍ کې کجاوو ته وایي کجاوا نو قطن کجاوا ښه مراد د قطنو نه هغه لرګي د کجاوي دي چې لرګي د کجاوي شو نو کجاوه شوه که نه او خیام جمع د خیمتون ده خیمه دلته ته مراد هغه لرګي دوه بازوګان مراد دي دوه بازوګان شاقت کا په مینه کې هر کلی ته ای شاعره ځان ته خطاب کوي په مینه کې هر کلی ته ځوان الحیې سفر د محل جنکو د محلې په مینه کې هر کلی ته دا د کجاو دا لرګي چې چغار او اواز کوي ځکه چې دا غټې غټې جناکۍ دې پکې ناست دي که نه دا کجاوه داسې داسې کېږي که نه وځي په مینه کې ارتلی ته سفر د جه سفر د محلې کله چې دی روانو سفر د قبلې حین ارتحلو فتکنسو ننوات دی قطنن په کجاو کې تصرو خیامها چې چغار کاو خیمو داغې من كل محبوب يزن عصيه زوج عليه كلة وقرامها زوج کله ټوټه تا وای کلتن لپټه تا وای لپټه نری ټوټه کرام ګلدار ټوټه کرام ګلدار ټوټه محبوب په عربی کې احاطه کولو ته وایي احاطه کول یذل عیسیه چې سوره کوي په هغه لرګو باندې سوره کوي په هغه لرګو باندې زوجن هغه پیړه ټوټه زوجن هغه پیړه ټوټه علیه کلت و قرامها چې په دې پیړه ټوټه باندې ولو پټه او بل ګلداره ټوټه ګوره دا کجاوه خو ډوله یي که نه بازوګان او سیخان پکې او د پاسه پې پیړه ټوټه وارته بل پې ګلداره وارته نو خوند کوي او څوک چې ګلدار نه ته داسې سړله ټوټه پې وارته او څوک چې ګلدارې وارته ښه یوزلو عیسیه چې سوری کړی دی په لرګو د دې باندې زوجون اپړې ټوټې علیه کلتون چې په دې پړه ټوټه باندې غواو ته وایي پوزحه د علاقې نوم دی زوجلل ډله ډل ډلې ډلې دي دا جنکۍ جماعت او ډلې دي دغه جنکۍ ډله ده که انا نعجت وزها فوقها ته به وې د توضیح مقام غوا په دې کجاو دي ته به وې د توضیح مقام غوا په دې اوښانو سوري دي یعنې غټې غټې دي که نه نو ته به وې د توضیح مقام غوا په دې اوښانو سوري دي وزبا او وجرته او یا خو اوسۍ د وجرې مقام دي اوسۍ د وجرې مقام دي او توپن آرامها چې مایله کېږي لري کړی شوی دی دا جماعت دا ټولګه وزاید حسراب لري کړی دی د دوپ دوپ د دغه توضیح نه لري کړی سمانه توضیح مقام نه اوته ګرمي وا او د توضیح مقام نه دی ګرمي او دی دوپ ایستلی خو په ځکه دفعت وزایدها دواړو یو معنی ده لرې کړی شولې لرې کړی دی د دې توضیح مقام نه السراب هغه دوپ یا حفظت وزائلها سراب لرې کړی شولې دفع کړی شو او لرې کړی دی سراب کأنها اجزاء بیشته بلکې څه شی دی چې ته یادې د نوار نه د دې ملګرې نوار وه بلکې څه یادې ته د نوار په باره کې وقد نعت یقینا لرې شوې ده دا دا خو لرې وتې ده وتقطعت اسبابها ورمامها او کټ شوي دي اسباب د نوار او رسۍ د نوار د دوه نه مراد هغه اسباب دي چې ته د هغې پوجا او ترس یې هغه اسباب د رسېدو کټ شوي دي فکر هم شو اسباب د رسېدو کټ شوي دي نوار د دې محبوبه وه د نوار ته رسېدی نه شو مریتن حلت به پیدا وجاورت اهل الحجاز فاین منك مرامها دا د بنو مری قبیلې نه ده حلت اوسېږي په پیت مقام کې په هغه مشرقونو د دوو غرونو کې اوسېږي یا خو په محجر مقام کې اوسېږي اسان دي په هغه دواړو مشرقونو په مشرقونو د غرونو کې اوسېږي یا په محجر مقام کې فتضمنتها فردتون پر جامها ذمواري کړې ده فرد او رجامه دا د غرونو نمونه دي یا د ځایونو نمونه دي خکه معمله بالجزیل فعطیو بانی خکه معمله فعطیو وسرمه باقی په دې حال کې چې دوستی به باقی دوستی او سبا غوڅول د دوستۍ باقی ساته یعنی د چا سره چې ښه معامله کې غوڅول د دوستۍ او سباقی ساته ولې که ستا په نیت کې دای چې ټول عمر به زمونږ رابطه او بیا ناڅاپه دوستي ختمه شي بیا به خپه که نه نو د هر چا سره چې